محترم مولوي صاحب همدغه وروڼه یوه بله پوښتنه لري چې البته دغه یو بل لیک دوی راستولی دی دوی وایي چې د جمعې ورځ د جمعې مبارکه ورځ مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم د زمانې نه یعنې د نورو رسولانو په زمانه کې د دغې مبارکې ورځ ورځې لمانځنه کیدله او که نه او که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې دا ورځ مسلمانانو ته تعین شوه. حضراتو و تاسو ته خو معلومات شته که رسول خدا علیه السلام مبارک فرمایي الجمعة لنا وایي دغه جماعت دا زموږ دپاره ده یعنې د دې امت مرحومه دپاره ده سبا ورځ فصل جمعې چې د خالي ورځ ده دا د نصارا کافرانو ده نو تاسو خپل تجارت بند کړي سوداګري مو پرېږدي حتی صاحب د هدایې رحمت الله علیه فرمایي چې اول اذان په ښار کې وشي په مصر کې د هر جامع شو په ټول ښار کې بیع او شرا دا حرامېږي په لفظ حرام راوړي نو جماعه دا د دې امت مرحومه دپاره خصوصیت دی هغه حتی په نورو اممو کې دا جماعه نه وه نبري عليه السلام مبارک بعضې تعینات کړي شریعت منوره بعضې تعینات کړي دي د جمعې ورځ موږ دپاره همدغه ورځ ده چې دا موږ یې تاسې جمعه بولو عیدې خو تاسې پېژنې وړوکی اختر او هغه لوی اختر عليه السلام مبارک چې ورغی و مدینې طیبې ته انصار د مدینې منورې او څه خزرج بولي او څه خزرج حقیقتا د دوو ورونو نومونه دي دوه وروڼه وه او دوی په یمن کې پراته وه او دې عرب اوس خزرج وروڼه دي او د یمن علاقې دي په یمن علاقه کې ډېره زمانه تر رسول خدا علیه السلام مبارک کې د یو دښمنۍ په خاطر د یو عداوت په خاطر دوی د خپله وطنه را کراره شوي دي بیا په مدینه منوره کې دوی اړولي دي چې د مدینې شریف کې پخوانی نوم یثرب و بیا نو د اوس خپل اولاده پاتې شو د خزرج خپل اولاده پاتې شو او حتی تقریبا د شپږسل کالو یو د بل په جنګ هم سره اخته شوي دي د علیه السلام مبارک په برکت او د اسلام په برکت د قرآن پاک په برکت الله هغه عداوت چې دوی د دوی څخه ایر کړي چې دوی مشرف په ایمان او په اسلام باندې نو فصل اسلامه دا به دوی د که تاسو تعظیم کوئ د دا ورځې به یې کوئ چې جامې اغوندئ په دغه ورځو کې به یې اغوندئ یو د بل مهماني مبارکي سره ورکوي هغه به په دغه دوه ورځو کې نو د نوروز احترام او عزت دا د مابین اولاد یعنې احترام حرام دی حضرات مجاهدین الله د دې کامیابه ولري یوازې به څه فیصله یې صادره کړه په دغه د نورې اختراع نه بلکې دا خصوص چې سخي صاحب ته بتله دا خلک او هلته یې جنډۍ پورته کول جنډۍ رد مختار په صراحت راوړي دي چې دا جنډۍ پورته کول دا زر سره حرام دي دا د نوروز په ورځ باندې چې هغه منع رد حضراتو دا د نجس قانون دغه ایرانیان دا منافق ایران دغه مربوط ایران او دغه زنادقه چې قبل تر اسلام نه څه وه او چې سپرسته کفار وه د هغو څخه دا مسلک پاته دي دنیا ته تللی دي نو په اسلامي ممالکو کې دا تعظیمونه باید بل کړي لکه حضرات مجاهدین چې بند کړه صد آفرین پر دوی باندې وفقهم الله تعالی والسلام